د شراق غږ راډیو درنو او قدرمن اورېدونکو نن د یکشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د ربیع الثاني د میاشتې څلېرویشتمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري له دوه ویشتمې نېټې سره سمون خوري تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځوو. ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم د فاریاب ولایت دولت اباد کې پوسته او پراخه سیمه فتحه، درې ګوډاګیان قتل، ګڼ مهمات یې غنیمت شول. د هلمند ولایت سنګین کې دوولس تنه ګوډاګي عسکر قتل، دوه ژوبل شول. د فاریا ولایت له دولت اباد ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازیګر پنځه بجې د یادې ولسوالي اړوند د چمن قشلاق په سیمه کې د ګوډاګیانو په امنیتي پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، د ماخستن تر اتو بجو پورې یې په شدت سره دوام وکړ. د برید په پایله کې پوسته او یاده سیمه په بشپړه توګه فتحه، درې تنه ګوډاګي اربکیان پکې ځای پر ځای قتل او پاتې نورو یې د تېښتې لاره خپله کړه. په پوسته کې له ګوډاګیانو څخه یو سل ټکه، یو کلاشینکوف، یو موټر سایکل، اته پیره د راکټ مرمۍ، دوه زره درې سوه د کلاشینکوف مرمۍ، څوارلس د بمي افکن مرمۍ، یوه زغره، اوولس زره افغانۍ او ګڼ نور مهمات غنیمت شول. په پېښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالي کې د ګوډاګیانو په پوسته وسله وال برید ترسره شو. له سیمې نه په ترلاسه شوي خبر کې راغلي، چې برید بېګاه ماخستن ات نیمې بجې د یادې ولسوالي اړوند د سیاسنګ درې په سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پوسته ترسره شو. وروسته له هغه نورو ګوډاګیانو سره چې سیمې ته د کمک په موخه راروان وو هم سخته جګړه ونښته. د حکومتي عسکرو یوه بله شوبله او یو رینجر موټر یو په بل پسې د خښ کړی شوی ماینونو په مټ والوزول شول چې په بشپړه توګه ویجاړ شوي. په برید او چاودنو کې دښمن ته مرګ ژوبله هم اوښتې خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د هلمند ولایت له سنګین ولسوالي نه د صراط غږ راډیو همکار د رالېږلي خبر په ترڅ کې وايي چې پرون مازدګر څلور بجې د یادې ولسوالي له مرکز څخه ګوډاګي عسکر د همدې ولسوالي بازار ته په پلې ګزمه راووتل چې د مجاهدینو له لوري د کمینې په ترڅ کې ورباندې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې اته تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل، دوه نور یې ژوبل شول او د دوه تنه وژل شویو ګوډاګیانو جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې شول. ماښام اووه بجې د وژل شویو عسکرو د جسدونو لپاره نور عسکر راووتل چې د لیزرو په مټ ترې څلور تنه نور ګوډاګي عسکر قتل او نورو یې د تېښتې لاره غوره کړه. دا راز د یاد ولایت له ناوې ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون مازګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ د دښتې په سیمه کې د ګوډاګیانو په شوبله د خښ کړی شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او په کې سپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا راز د یاد ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې راغلي چې بیګاه شپه اته بجې د یادې ولسوالې اړوند د تخته پل په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې دښمن ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. له سمنګان ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي، تېره ورځ مازدګر څلور بجې د یاد ولایت د خلم ولسوالي اړوند د پشتکام سیمه کې د شریرو اربکیانو د وحشي قومندان زمري د سپرلي په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په وسیله قوي چاودنه ترسره کړه. نوموړی په سیمه کې د اوز لوبې له یوې میلې څخه د خپل کور په لور په مرموزید موټر کې سپور و چې د یادې چاودنې ښکار شو. خبر وايي، په دغه چاودنه کې موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. دغه راز خپله قوماندان، د هغه مرستیال خیرالله چې زیات وحشي او ظالم کس و او یو تن ساتونکی یې ځای په ځای ووژل شول او څلور تنه نور ساتونکي یې ژور ټپیان شول. د سرپل ولایت له سوزمه قلعه ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې راغلي چې بېګشت په ناوخته د یادې ولسوالې اړوند د برقوت په سیمه کې په مهم ګوډاګي اربکي قومندان قومندان کوترمه باندې د ښخ کړل شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله نوموړی قومندان مرګونی ژوبل شو چې پرون سهار یې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه او مسلمانان یې د تل لپاره له شره وژغورل شول. تېره ورځ سهار نه بجې د لغمان ولایت د عالیشنګ ولسوالي اړوند د ګوټالي او حاجي اباد سیمو کې د شریرو اربکیانو په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل. خبر وايي، د نښتې په مهال دښمن ته تلفات واوښتل، خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. لږ وروسته یادو پوستو ته د کومک په هدف نور عسکر راووتل، چې د مجاهدینو له غبرګون سره مخ شول. معلومات ښيي، په دغه نښته کې یو تن مزدور عسکر ژوبل شو. د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون سهار اته بجې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالي اړوند د خویزو سیمه کې پوستې ته څېرمه په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، برید چې په ناڅاپي توګه ترسره شو، په پایله کې یې دوه تنه اربکیان له مینځه ولاړل. همدارنګه تېر ماښام شاوخوا شپږ بجې د محمدري ولسوالي د هزارناو سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید وشو په دغه نښته کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. دا راز په یاده سیمه کې یو تن شریر اربکي هغه مهال قتل او بل ټپي شو چې د مجاهدینو له لوري په یوه ښخ شوي ماین ور برابر شول. په یادو نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د عمري عملیاتو د ګړندي بهیر په ترڅ کې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اړوند د افغانیه بازار ته نږدې سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه. دغه راز درې تنه شریر اربکیان ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. په خبر کې ویل شوي، د نښتې په مهال پوسته نږدې ټوله سوځېدلې او ویجاړه شوې ده چې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او نور لوازم پکې له منځه تللي دي. تېره شپه اته بجې د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالي اړوند سیمه کې د ګوډاګیو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د معلوماتو له مخې، د برید په جریان کې دوه تنه پولیس له منځه ولاړل او درې نور ټپیان شول. د سرپل ولایت له صیاد ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون ورځ د یادې ولسوالي اړوند د درابند په سیمه کې یو تن اربکی کمال الدین د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو. د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخستن نهه بجې د یادې ولسوالي اړوند د مطیع کور ته څېرمه په هغه درې تنه ګوډاګیو عسکرو د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو چې له کوچنۍ پوستې څخه غټې پوستې ته روان وو، د برید په پایله کې درې واړه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل، درې کارملي ټوپکونه او دوه نارنجک او مهمات ترې غنیمت شول. پرون سهار اته بجې د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالي اړوند د بیکهي سیمه کې په شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لوري ایښودل شوی مین وچاودید، چاودنه داسې مهال رامنځته شوه چې یاد اربکیان پلي روان وو. خبر وايي، په دغه چاودنه کې یو اربکی ووژل شو. له چاودنې وروسته جګړه هم وشوه، خو دښمن ته پکې د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر لا نه دی معلوم شوی. دغه راز تېره شپه لس بجې د نوموړي ولسوالي اړوند سیمه کې د خنجر په نوم په پوسته مجاهدینو برید وکړ. د خبر په اساس، په دغه برید کې هم دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. له تېرو نولسو ورځو راهیسې د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالي کې د ګوډاګۍ ادارې وحشي عسکرو د مجاهدینو په خلاف د عملیاتو په نوم د بې دفاع ملکي خلکو په وړاندې وحشتونو او ظلمونو ته دوام ورکړی. په کومو سیمو کې چې مجاهدین موجود وو، هلته د مجاهدینو له کارنده او ځپونکو بریدونو او ماین چاودنو سره مخ شوي دي او په لړ کې یې ګڼ شمېر عسکر، پولیس او اربکیان مړه او ټپیان شوي دي او ټانګونه او وسایط یې له منځه تللي دي. د دښمن دغه عملیات د دغې ولسوالي په پاینده خېلو، نوروز خېلو، عمر خېلو او نورو سیمو کې روان دي چې له امله یې سلګونه ملکي خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي او په سړه هوا کې نورو سیمو ته کوچېدلي دي. وحشي دښمن د خپلو جنایاتو په دوام کې د ملکي خلکو په کورونو، مساجدو او جایدادونو د درنو وسلو په مټ وحشانه بریدونه ترسره کوي. د ترلاسه شوې معلوماتو له مخې د دغو بریدونو په جریان کې تر دې دمه د ماشومانو او میرمنو په ګډون شپږ تنه ملکیان شهیدان او دیارلس تنه نور ژوبل شوي دي. دغه راز د یو شمیر مساجدو په ګډون د ملکي خلکو لسګونه کورونه او باغونه ویجاړ شوي دي. په خبر کې ویل شوي، بې رحمه دښمن په یادو عملیاتو کې ملکي خلکو ته له درانه ځاني او مالي زیان اړولو پرته بله هیڅ لاسته راوړنه نه لري. پرون غرمه یوولس بجې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علي خان کلا سیمه کې په مزدورو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه وکړه. چاودنه داسې مهال رامنځته شوه چې یاد عسکر پلي روان و. خبر وايي، په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر له منځه ولاړل. پرون ماسپښین درې بجې د ننګرهار ولایت د مرکز جلال اباد ښار ته نږدې په هوایې اډه چې د خارجي اشغالګرو او داخلي ګوډاګیو عسکرو مهم مرکز دی، د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ. خبر زیاتوي، توغندي په ټاکل شوي هدفونو ولګېدل او په لړ کې یې ګډ دښمن ته درانه ځاني او مالي تلفات واوښتل. د خوست ولایت له سپیرې ولسوالۍ نه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون یوولس بجې د یادې ولسوالي اړوند د غور مامي سیمه کې د ګوډاګي دښمن له عملیاتي قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. جګړه هغه مهال پیل شوه چې قوه یاده سیمې ته د عملیاتو په موخه راغله. د معلوماتو له مخې، د جګړې په جریان کې دښمن سخت وځپل شو او له دوه ساعته نښتې ورسته په شرمېدلي ډول سیمې پرېښودلو ته اړ شو. په خبر کې ویل شوي، وحشي دښمن د تېښتې په مهال یو تن ملکي وګړی هم له ځان سره د بندي په توګه یووړ. له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، هغه وسله وال برید چې بېګا ماخستن نهه بجې د یادې ولسوالي اړوند د مطیع کور ته څېرمه په هغه ګوډاګیو عسکرو ترسره شو چې له یوې پوستې څخه بلې ته تلل، پکې د همدې ولسوالۍ د باغ سیمې د شپږو پوستو مشر ظالم ګوډاګی قومندان پرون په امریکا کې د اقتدار د لیږدولو غونډه رابلل شوې و چې تورپوستي اوباما رسما د واک واګې ډونالد ټرمپ ته پرېښودلې چې د سپین نژاده امریکایانو میلونر سوداګر دی نوموړی تر اوسه خپله د امریکایانو په شمول د هر چا لپاره یو مشتبه او متنازع شخص دی دا چې راتلونکی کردار به یې د امریکا او نړیوالو لپاره څه وي وروسته به معلومیږي خو د افغانستان ولس چې همدا اوس اوس د امریکا د مخکینیو واکدارانو د سرټمبګۍ او اشغال له امله د اور پر سره تبۍ قرار لري له راتلونکي ټرمپ او کابینې نه یې هیله لري چې د مخکینیو هغو سرچپه او کږه لاره تعقیب نه کړي ترڅو هم خپله امریکا وژغوري او هم افغانستان د اشغالګرو له شره خلاص شي که چیرې دی هم د خپلو اسلافو یعنی اوباما او بوش پر پله پل کیږدي او زموږ پر هیواد ناروا تجاوز ته ادامه ورکړي له سره پر خپله تګلاره بیا کتنه و نه کړي نو ډیره لرې نه ده چې هم د ټرمپ امریکا خپل سر پکې وخوري او هم د افغانستان روان ناورین تولانی کړي او معضله یې نور هم پسې پیچلې کړي په مرګونو وژنو ټکونو بمبارونو او زندانونو که یې څه ترلاسه کولای شوای په تیرو نږدې شپاړسو کلونو کې یې هیڅ هم دریغ نه کړل نه یوازې امریکا بلکې په اشر ورسره راغلي نیم سل ناټویي ځواکونو ټولو خپله زور ازمایي وکړه مګر پرته له دې چې په لسګونو زره عسکر یې مړه او ټپیان شي په میلیاردونو ډالر یې خاورې شي په سلګونو زره وسایل او وسایط یې له منځه لاړ شي په افغانانو او په نوره نړۍ کې له امریکا سره کرکه او نفرت سل سلنې ته ورسیږي په افغانستان کې د یو فاسد او بې کفایت نظام په نسبولو سره خپل ایمیج خراب کړي د مخدراتو د کرکیلې د زیاتوالي نړیوال ریکارډ جوړ کړي د بشري حقوقو د نسبي مدافع پر ځای د ماتونکي نوم خپل کړي او بالاخره د مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په خبره امریکا د لیست له سره د لیست پای ته راولي بل خو یې هیڅ ترلاسه نه کړل